فتاب علیکم الله رجوع د توبه وکړه کله چې الله دا حکم کو فقتلو ای دیو چې کړه چې الله په پلار باندې بسنګ لا سوچت کم رور باندې بسنګ لا سوچت کم الله دا خو ګران کار دی نو رب ذل جلال په دیو باندې تورتم راوستو تورواله تورتم په الله را وستو ویل الله د توبه د قبلې دو علامه بچي ویل اسلحه با په لاسو کې د قشان ودرېږي او تورتم به ختم شي کله چې دیو دغه چل وکړو او تورو کې په لاسو کې توري واغستې تورتم راغې یو بل ته تیار شو شورو ولګېدا نو چغه شروع شوه یا موسی العفو العفو اے موسی الله نه معافي وغواړه معافي موسی علی السلام پیغمبر خاصم دردمنی فبکا موسی موسی علی السلام وجړل الله تا نو دا آیات راغې اصله د دې په لاسونو کې ودرې دي ورتفعت الظلمه او تورتم لاړو ختم شو زاد المسیر وای د کی توبه د کیفیت د معلومولو د پاره ځان سره موسی علی السلام او یا مشران تور ته بوتلل چې راځي مشرانو چې رزقي بندگی تاسو کړدا نو اوس الله ته سوال کو چې زمونږ د توبه وسنګ قبول شي نو یا مشران موسی علی السلام ځان سره تور ته بوتلل تور کې د الله حکم دار راغی چې موسی دیو ته وای فقتلوا انفسکم ځان مړ کړئ کله چې دیو دا خبره واورولې شو دیو ته نو دی ویل موسی مونږ ته الله په ډاګه وخایې چې هغه ماته وایي مونږ په ډاګه وینو او هغه راته دا خبره وکي څنګه دا حکم ورته ګران ښکار شو نو اس قلتم یا موسی لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر ادا کړئ دا شپږم نعمت د حیات بعد الممات یعنی مرګ نه وروسته مې بیا ژوند درکاو ا دې ته مرګ د عقوبت وای دا مرګ د اجل نه دی پنهټه چې یو ځل مړ شوې بیا دا تم مکوا چې لالا به مراشي دا تم مکوا چې زما لخت جګر بچي به مراشي خلک وای د ماقام غریبانان راځي زما با بچه د کارغه په شکل وی قسم نه نه د کارغه په شکل او نه د توتی په شکل را به بیا نشستا بچه یو ځل دنیا ته کله چې په نیټه باندې یو ځل د دنیا نه څوک لاړو دیول الله ژوند ورکړ دې خدا ژوند دا مرګ دا مرګ د نیټه نه و بلکې دې ته مرګ سزای وای نو ماشوم د دو کالو نو جامم د دو کالو نو ماشوم د اتو کالو نو جامم د اتو کالو ولو ماشوم د شپږ لسو کالو سپندر نو جامم ور سره داسې غټېږي کیا بات ہے ابن کثیر 101 وګورا اولنی جیل کې او د دریاب غاړی سونه چې د دریاب غاړی نو دا په دنیا کې د هغه مشهور ترینه ګرمي د جدې ګرما ګرمي ګرمي ریکارډ ده ځکه د دریاب په غاړه کې ده د دوبۍ د ګرمي ګرمي ځکه د دریاب په غاړه وزللنا علیکم الغمام انزلنا الله زکوي چې تنظیم د اسمان نشوي هر څه د اسمان نه دی خدا بیا ډیره مزدار دا بیا جو بالکل ورته ټماټر هم د اسمان نه دی وای کله دنیا نه رزق واړې په غلط فکر کې لاړې د اسمان نه مقرر ده له دنیا اخر سفر دا یو سړی وي د هر څه د اسمان نه مقرر دی خدا جو بالکل لکه په خله کې و بعض علماء لیکي غصه غصه پیژنې کنه بعض وایي چې دا غصه جدا دا الکم اده حسین قول دا ده چې یو د زمکه خپل خریړې ده او هغه ماشاءالله په دا زینو کې شته پورته په دې غټو غرونو کې وړ مانی ماشاءالله د سي څنګه څنګه هغه ته خریړې ویلې شي د هغه وبد سترګو د پاره شفا ده ترتیب دا چې خالص وبد هغه په یو شیشه کې نه جوړ کړي او په خپل سترګو کې به واچي دا د الله د نبی حدیث دی الکم اتو من المن خریړې د زمکه دا د تورنجبین دغه داسې مستی او داسې داسې نعمت الله په دنیا کې چاله نه دی ورکړی مړزان خورا او ماشاء الله من ورپسې خورا ترنجبین او د مړزانو ژوند او زما روره ماشاء الله د جامو کمه نه د جامو تکلیف نه د رڼا تکلیف نه نو چې مشو نو دیو درخواست کو وای مړه خېټه پارسی وای مړه خېټه پارسی وای پارسای په وګه بل ولګه خېټه نه نه ویل کیږي دا اله ویل کیږي چې سړی مشي نو مړه خېټه پارسی وای اوس دیو څه پارسی شروع کړه ماړه شو شینا نو درخواست کوي رست راځي نو دیو په عمل کې شاتر روان شو او الله یې چې یو کلمه وایي چې معافي تاسو ته کیږي دیو دا کلمې خلاف مو کو نو الله په عذابونه نور امر واستل یو قول دا دی دیم قول دا دی چې کله دیو میدان ته کیو دیو ته حکم شو چې دیو قریه ته یو خاد تلاړ شي په jihad سره ځکه حدیث د احسان کې داسي وو ان تعبد الله کانک ترا چې ته د الله بندگی د سکه ګویا چې ته الله ویني ها کته الله یې نه نه او دا یقین دې پړه کې ناراضي دا یقین دې پیدا کا فینه یراک دا یقین دې پیدا کا چې الله خو ما یې نه حدیث د جبرئیل کې دا راغلی وو کله چې د احسان تپوس جبرئیل علی السلام د محمد رسول الله نو کو صلی الله علیه وسلم نو نبی علی السلام چې د احسان ورته دا تفسیر وکړو نو هغه صدق تا اے محمد ته رښتیا ویل صلی الله علیه وسلم